فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أي يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل بل د خوارجو بد صفت چې مرتکب د کبیره ګناه کافر ګڼي او مخلص فی النار یې بولي او د کفر اکبر او کفر اصغر تر منځ توپیر او فرق نه کوي الحمدلله ثم الحمدلله چې د خلافت بچیان د دې عقیدې څخه بلکل بري دي او د الشیخ ابو عمر البغدادي رحمه الله تعالی رحمتا واسعه صوتي وینا چې خلافت اسلامي نشر کړې ده ډېر په واضحو ټکو کې دا ابترا ردوي او وایي چې مونږ د کبیره ګناه والا تکفیر نه کوو تر څو چې یې حلال ونه ګڼي. محترمو اورېدونکو! کبیره ګناهونه دوه قسمه دي. یو یې هغه دي چې په نصوصو کښې ورته کفر ویل شوي وي او دوهم قسم یې هغه دي چې په نصوصو کښې ورته چرې هم کفر نه وي ویل شوی. کومو ته چې کفر نه دی ویل شوی هغه خو کبیره ګناهونه دي چې تر څو یې مرتکب حلال ونه ګڼي. پرې نه کافر کېږي، بلکې عاصي او نافرمان بوللی شي او کوم چې هغه کبیره ګناهونه دي چې ورته په نصوصو کښې کفر ویل شوي وي، هغه بیا دوه قسمه دي، یو هغه چې کفر خو ورته ویلی شوي وي، لکن بل نص موجود وي چې د دې کفر نوع یې تعین کړې وي او ورکوټی کفر یې ګرځولی وي او نص دغه کفر د اکبر څخه اصغر ته را کوز کړی وي، نو دغه هم کفر اصغر دې ګناه کبیره ده تر څو چې یې حلال ګڼلي نه وي نو مرتکب یې نه کافرېږي او بل هغه ګناه کبیره ده چې په نصوصو کښې ورته کفر ویل شوي وي لاکن بل نص نه وي موجود چې دا ثابت کړي چې دا کفر اکبر نه دی بلکې اصغر دی او دغې کفر لره نازل کړي د اکبر څخه اصغر ته نو دغه معصیت ارتکابول کفر جوړېږي او نوع د کفر اکبر ده ځکه بې دلیله د کفر څخه کفر اصغر نه شو اخیستلی ځکه لفظ د کفر چې کله وارد شي نو مراد ترې کفر اکبر وي نه اصغر او که اصغر ترې اراده کوو نو دلیل ته به ضرورت وي او کفر اکبر ځکه اصل وي چې دا د لفظ پوره معنا او حقیقت وي او شی چې مطلق ذکر شي رجع فرد کامل ته کېږي او د کفر کامل فرد هغه کفر اکبر دی نه اصغر نو د خلافت اسلامي منهج دا دی چې هغه ګناه چې ورته یا خو کفر اکبر صراحتا ویل شوی وي او یا ورته کفر اکبر خو صراحتا نه وي ویل شوی لکن بل نس موجود وي چې نوعا د دې کفر تعین کړي او دا بل څخه یې ښکته نه کړي، نو دغو دواړو صورتونو کې مرتکب یې کافر ګڼو او که صیغتاً هم ورته کافر نه وي ویل شوي او د بل نس په واسطه هم د کفر نوعه، کفر اکبر، تعین نه شي، لکن داسې نس هم نه وي چې کفر اصغر ته یې تنزیل کړي، بیا هم د کفر څخه کفر اکبر مرادېږي او مرتکب یې کافر بلل کېږي، البته که نس موجود وي چې دا ګناه کفر نه دی یا نس موجود وي چې د کفر نوعه تعین کړي چې دا کفر اصغر دی او اکبر نه دی، نو بیا په دغسې او کله راته تکفیریان او کله خوارج وایي لاکن دا اول ځل نه دی چې د توحید پرستو او سنت پرستو خلکو تکفیر کېدلی شي له دې وجې چې دوی توحید مني قبر پرستي ختموي تعویض پرستي ختموي بدعات او خرافات ختموي وحدت الوجود پرستي ختموي پیر پرستي ختموي دا زمونږ په شان شکایت شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمه الله هم کړی دی نوموړي په خپل کتاب الکالیة الشابیه چې مشهور دی په القصیدة النونیه سره يرمي البريء بما جناه مباهتا ولذاک عند الغر یشتبهان زمونږ مخالفین زمونږ تکفیر کوي د خالص توحید او ایمان په وجه او عجیب خبره ده چې دوی قرآن پرستو او حدیث پرستو خلکو ته وایي چې تاسو د خوارجو په شان یاستئ ځکه خوارجو د قرآن ظاهر ته کتل او معاني او علل یې نه پېژندل او بیا وایي دوی قبر پرستو توحید پرست په هغه څه متهم کړل چې دوی پرې ډېر لایق وو چې پرې متهم شوي وای دوی پاکو او بري خلکو ته د هغې جرم نسبت وښودو چې دوی خپله هغه جنایت کړی دی، ځکه خو دغه خلک په ناپوهه خلکو باندې مشتبه شوي دي. دا د الله رب العالمين سنت دی چې په هره زمانه کې د حق او باطل معرکه کې په حق پرستو امتحانونه را ځي، باطل پرست يې په قبيحو قبيحو نومونو يادوي، دا د دې لپاره چې د خلکو نفرت ترې پيدا شي. او کله ورته داعش او کله څه او کله څه وایي، خو لله الحمد څوک چې د خلافت د مجاهدینو د نږدې څخه لیدنه وکړي او یو ځل یې وویني، نو بیا دوی پوه شي چې دا خلک د نبي صلی الله علیه وسلم حقیقي وارثین دي او دوی رښتیا د مهدي لښکر دی او دوی په رښتیا حق پرست او توحید پرست دي. او په رښتیا هم دوی د مسلمانانو حقیقي او رښتني نماینده ګان دي او پرې مئین شي بیا ترې جدا کېدل نه خوښوي د کفارو او باطل پرستو ټول تبلیغات ورته جوت شي چې دا دروغ دي او هېڅ حقیقت نه لري او بیا د خلافت د سنګرو څخه د خپل بدن په غوښو او هډوکو او وینو دفاع کوي او د هېڅ قربانۍ څخه درېغ نه کوي او د توحید د بیرغ لاندې خپلې سپېڅلې مبارزې ته دوام ورکوي تر دې چې الله رب العالمین د ده ملاقات خوښ کړي ځکه ده د الله ملاقات خوښ کړی وي من احب لقاء الله احب الله لقاءه څوک چې د الله رب العالمین ملاقات ته وفسخېږي الله رب العالمین د هغه ملاقات خوښوي د خوارجو بل صفت دا و چې په مسلمانانو باندې بې رحمي کوي او په کفارو رحم کوي یعنې مسلمانانو سره سختي او کفارو سره نرمي کوي دا د خوارجو صفت دی خو د اسلامي خلافت مجاهدینو صفت دا نه دی بلکې د خلافت مجاهدین د دې برعکس چلېږي د خلافت اسلامي مجاهدین د چا څخه هم پټ نه دي چې د خلافت چاړه د چا په مرۍ لګېږي؟ ایا د سوریې نصیریه شیعه مسلمانان دي؟ ایا د کردانو کمیونستي حزبونه پي کي کي او وای پي جي او هغه تنظیمونه چې وایي په سوریه کې ټول سوریین حق لري که یهود وي او که نصارا که کمیونست وي او که وطنپال نشنلیست ګوندونه او که جمهوریتپال دي او که ډیموکرات ګوندونه دي ایا دوی مسلمانان دي؟ خلافت خو د سوریه شیعو او دغو کافرو تنظیمونو سره جنګېږي، د کومو مشري چې اوباما کوي او د نړۍ ټول کفري قوتونه ورته لارښوونې کوي او قوماندې ورکوي، خلافت مو همدغسې کفارو او مرتدینو سره بر سر پیکار دی او د همدغو روافضو شیعو څخه د سني مسلمانانو انتقام اخلي، د صحابه کرامو انتقام ترې اخلي، د نبي صلی الله علیه وسلم د بیبیانو انتقام د شیعو څخه اخلي. څوک چې د خلافت په ضد کار کوي، هغوی د شیعو سره د صحابو په بېعزتۍ کښې همکار او شریک دي، د شرک او قبولیت په حاکمولو کښې همکاري کوي. لله الحمد د خلافت اسلامي مجاهدین د مسلمانانو په نسبت رحمدل او نرم دي او دا خبره د چا څخه پټه نه ده، د خلافت د تسلط لاندې مځکو کښې د عوامو سره د رحم مثالونه قایم شول. لکن د کفارو په نسبت د خلافت مجاهدین د نبوي منهج مطابق سختګین دي، تشدد کوونکي دي، ځکه د الله حکم دی اشداء علی الکفار رحماء بینهم د مؤمنانو صفت الله رب العالمین همدا ذکر کړی دی چې په کفارو به سختي کوونکي وي او په مؤمنانو به رحم کوونکي وي او په دې معنا کښې ایتونه او احادیث ډېر زیات دي قرآن بار بار مؤمنانو ته د کفارو سره د شدت او سختۍ کولو حکم کوي لاکن د مسلمانانو سره به نرمي کوي د خلافت مخالفین او دښمنان د دې منهج خلاف چلېږي قرآني منهج تر پښو لاندې کوي د اوباما او جان کیري او نورو کفارو امامانو په مشرۍ د خلافت په خلاف په یو محاذ کښې جنګېږي نن القاعده تنظیم د اوباما په مشرۍ په شام کښې د نورو کفري تنظیمونو سره اوږه په اوږه د خلافت په خلاف په یو محاذ کښې جنګېږي شرک ختموي، بدعات ختموي او واجب خلافت یې قایم کړی دی او په دې کار سره یې د ټولو مسلمانانو غاړې د ګناه څخه ازادې کړې دی. د ملت سره یې احسان وکړلو لکن د پاکستان امارت په ډېره سپین سترګۍ سره د ټولو کفارو سره مصالحتونه کوي، مذاکرات کوي او د دې کار لپاره دوی په طاغوتي او مرتدو حکومتونو کښې دفترونه کلاووي، د دوستۍ فضا قائموي، طاغوتي رژيمونو او دولتونو ته د سکه ورور لقب ورکوي، د ايران شيعه مرتد حکومت ته سکه مسلمان ورور وايي، د قطر طاغوتي مرتد حکومت ته الاخ الشقيق سکه ورور وايي او دوی د رسول الله صلی الله وسلم د دې حديث مصداق ګرځېدلي دي چې فرمايي يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان خوارج هغه څوک دي چې مسلمانان وژني او مشرکان او کافران پرېږدي نن خو امارت پاکستان ملي اردو سره مذاکرات کولی شي، د اربکیانو سره تحالف او په یو محاذ کې د خلافت په وړاندې جمع کېدلی شي او جنګېدلی شي او ملي اردو ته دا هم ویلی شي چې سلام اچوئ سلام، لکن د خلافت اسلامیه د توحید ګلالیان نه شي زغملی. نن وګورئ څوک هم چې د خلافت سره جنګېږي اوباما د هغې مشري کوي د یهود او نصارا په صف کښې ولاړ دي د دوی او د یهود او نصاراو توره په یو ځای د خلافت په مجاهد رابغېږي او پرې وارېږي او حال دا چې نبي صلی الله وسلم فرمایي لن یجمع الله على هذه الامه سیفین سیفا منها و سیفا من عدوها په امت مسلمه به الله تعالی د کافر او مسلم توره نه را جمع کوي مطلب دا چې دغه وخت کې د مسلم توره د کافر توره شمېرل کېږي. نن چې د القاعده او امارت پاکستان توره او د آی اس آی او امارت پاکستان توره په یو ځای د خلافت په ضد استعمالېږي، ایا دا دواړه تورې د مسلم دي او که یوه د کافر او بله د تش په نامه مسلم ده؟ د نبي صلی الله وسلم په خبره کښې دروغ نه وي. نبي صلی الله علیه وسلم صادق او مصدوق دی. ای د امارت او د القاعدې جګړه ماره! لږ سوچ وکړه. ضد پرېږده، حق او باطل وپېژنه او د پردیو ګټو لپاره خپله دنیا او اخرت مه خرابوه. ځان د همېشه لپاره د جهنمي کېدلو مستحق مه ګرځوه. د بعضې خوارجو بل بد صفت او عقیده دا وه چې وایي الله تعالی په اخرت کې نه لیدل کېږي، یعنې مؤمنان به الله تعالی لره په اخرت کې نه ویني، مؤمنان به د دغې لوی نعمت څخه محروم وي، لکن د خلافت اسلامي منهج د خوارجو له منهج څخه کاملا متفاوت او مغایر دی. په مغایرت کلیه سره او د دواړو منهجونو تر منځ تباین کلي نسبت دی لله الحمد د خلافت اسلامي منهج کاملا د اهلسنه والجماعه منهج دی او د خلافت د بچیانو عقیده دا ده چې مؤمنان به الله تعالی لره په اخرت کښې ویني او د جنت د ټولو نعمتونو له منځ څخه دا لوی نعمت دی الله تعالی فرمایي وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره د قیامت په ورځ مخونه د مؤمنانو او د دې عقیدې سره خلافت کاملا تضاد لري، بلکې د خلافت مجاهدین او قاعدین، مشران او کشران قرآن ته مخلوق نه وايي او په دې عقیده کې د خپلو مشرانو سلفو په عقیده او تګلاره ګامزن دي او په دې عقیده کې د خلافت بچیان د امام احمد بن حنبل په شان عقیده لري، کومه چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین عقیده وه. او بعضې علما دا عقیده لري چې کلام الله معنا قدیمه ده چې قایم د بذات الله او مشتمل په حرف او صوت نه ده او هر چې دا کلام دی چې مکتوب دی مصاحفو کښې نو دا دا یا خو د کلام نفسي څخه حکایت دی یا دال او دلالت کوونکی دی په کلام الله باندې نو دا عقیده هم کاملا باطله ده او د خوارجو د عقیدې سره ژور ارتباط لري او کلابیا او بعضې نور خلک ورته هم قایل دي صحیح عقیده دا ده چې دې مصاحفو کښې چې کوم مکتوب کلام دی همدغه کلام الله دی او غیر مخلوق دی او د الله رب العالمین صفت دی او د دې څخه سوا نورې عقیدې باطلې او فاسدې دي او د بعضې خوارجو دا عقیده ده چې د قبر عذاب نه شته لله الحمد خلافت اسلامي منهج او عقیده دا ده چې د قبر عذاب شته او د خلافت اسلامي منهج او عقیده د د خوارجو دا عقیده په کلکه ردوي، بلکې دا عقیده ساتي چې عذاب قبر حق دی او هم روح لپاره دی او هم د بدن لپاره. همدغه بدن چې کوم قبر کې وي او قبر عبارت دی د هر هغه ځای څخه چې د انسان د بدن اجزا ورکې وجود ولري، اګر که د انسان د بدن اجزا خاورې یا ایرې وګرځي، خو بیا هم عذاب ورته مېلاوېږي، لکه څرنګه چې ورته تنعیم مېلاوېږي او دا هېڅ هم د الله د قدرت څخه بهر نه وي. او په اخر کې. ټولو مسلمانانو وروڼو او خویندو، کشرانو مشرانو، علمای کرامو او طلباو ته وایم چې خلافت اسلامي ډېر صفا او واضح منهج لري چې عبارت دی د قرآن او سنت څخه او بس او ډېر باتقوا، بادیانته، عالم، قریشي او حسیني خلیفه لري چې د عقایدو په لحاظ او شخصیت په لحاظ او نسب په لحاظ او د علمیت په لحاظ او د عملي جهادي کردار په لحاظ له چا څخه هم پټ نه دی. د خلیفه شروط ورکې ټول پوره دي او مجاهدین یې هغه څوک دي چې غلامي نه پېژني او خپل ځانونه یې په الله رب العالمین خرڅ کړي دي او هېڅ قسم خصت او دناعت او ذلت نه پېژني او د خپلو سرونو سودا یې رب العالمین سره کړې ده قایمین باللیل او صوامین بالنهار دي او هر جنګ او غزوې ته د شهادت په امېد ور داخلېږي او دا هر څه د دې لپاره چې د الله په مځکه توحید تحقق ومومي او د الله قانون قرآن او حدیث په رښتیا توګه نافظ او تطبیق شي او په دې ارمانونو کې دروغژن نه دي بلکې رښتیا دي او په رښتیا کې رښتیا دي د خپلو وینو په قیمت قرآن او حدیث په نړۍ حاکموي او د انسانانو او طواغیتو د ذهنونو جوړ قوانین او دساتیر له منځه وړي، خو بیا هم داسې دوکه شوي خلق شته چې دا چې پاکو مجاهدینو ته تکفیریان یا خوارج وایي او په دې تهمت سره د توحید او د قرآن او سنت د تطبیق مخه ډب کوي او نه پرېږدي چې په نړۍ باندې قرآن حکومت وکړي او د غلامانو په ځای احرار حکومت وکړي او د لوچکو او چرسیانو او شرابیانو په ځای علما د خلقو او ولس توجیه وکړي او نه پرېږدي چې مسلمانان په ازاده فضا کې د خپلو حقوقو څخه برخمن شي او سوکالي وویني او د اسلامي امت زړه دبدبه او وقار اعاده شي او د مسلمان ځورول او تذلیلول او توهینول خاتمه ومومي مسلمان د بل مسلمان په وړاندې عذابېږي تذلیلېږي قتلېږي کورې ورانېږي ټول حقوق یې د خپل لاندې کېږي خو څوک دي چې د دې جرایمو په هکله پوښتنه وکړي څوک دي چې د امریکایي څخه وپوښتي چې تا ولې زما مسلمان ورور، خور، مور، پلار، بچی، ګاونډي را ووژل؟ تا ولې زما مقدس کتاب قرآن کریم د خپلو پلیتو پښو لاندې کړ او ناپاک او ناجس قدمونه دې پرې کېښودل؟ تا ولې زما د مسجد او محراب او ممبر بېعزتي وکړه؟ ستا څه حق دی چې په ما مسلمان باندې د پاک اسلام په ځای جمهوریت او ډیموکراسي او سیکولر دینونه مسلط کوې؟ د دې یوازینی علاج د خلافت علی منهاج النبوة قیام دی او لله الحمد چې خلافت اوس قایم شوی دی او په منهج نبوي استوار دی او قرآن او سنت ورکې حاکم دي د ډېرو قیمتي وینو د تویېدو په نتیجه کې وجود ته راغلی دی راشئ نور د خلافت اسلامي د تور بیرق لاندې راغونډ او جمع شئ کوم چې د توحید په کلمه او نبوي مهر سره مزین دی نور نو څه ته ګورئ؟ ستاسو د زړونو ارمان خلافت تحقق موندلی دی. راشئ! آی اېس آی په جېلونو او تعذیب خانو کښې د قیدیانو او زخمیانو او شهیدانو انتقام د آی اېس آی د غلامانو څخه واخلئ او خپل زړونه پرې ویښ کړئ. د خلافت نه بغیر ذلیل یو، خوار یو، مړه یو. د خلافت د تور رپانده بیرغ رپانده وساتئ. اللهم صل وسلم علی النبي محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. د خلافت غږ راډیو مؤمنه مجاهده اورېدونکو د خلافت د مجاهدینو او خوارجو صفات مو په مقایسوي ډول په درېیو خپرونو کښې په مسلسل ډول واورېدل هیله ده چې اوس تاسې پوه شوي یاست چې څوک خوارج دي د پوښتنې له ځوابه مې شیخ صاحب تاسو ته ثابته کړه چې هغه څوک چې د اسلامي خلافت مجاهدینو ته خوارج وایي هغوی په خپله خوارج دي او غواړي چې خپل ځان له دغه تور بچ کړي او د اسلامي خلافت پاک مجاهدین په دغه بد نوم باندې بدنام کړي هیله ده چې ستاسو قناعت حاصل شوی وي غنم خو بیا یوه جنتي مېوه ده او دواړه هم حلال رزق دی او مونږ دا کوشش کړو چې مونږ حلال رزق چې کوشش وکړو او هغه مثال وکرو او هغه وخورو بابا د مجاهدینو سره مو ژوند زندګي څنګه تېرېږي او راغلو په خلافت کښې خلافت ته الله کامیاب کړه الله دې بریالی کړه نورم او ډېر ښه ژوند زمونږ سره تېره کړي که نه ډېر ښه ژوند کښې ورسره اخته یو نور زما حق دی او که ناکه به ته وي دا ستا حق دی بس بلکل چې څه زړه یې غواړي بس هغه وکړه او خړی شي یعنې که مظلوم باندې کوم ظالم ظلم وکړي ورسي قاضیانو ته عریضه د ظالم نه بیا حق غوښتل کړي بلکل موږ خپله ورغلي یو خپله ورغلي یو قاضي راته ویلي چې دا ستا حق دی او دا ستا په شریعت باندې همدغه دعا ده چې د طالوت مؤمن لښکر یې له امله په جالوت او د هغه په کافرو پوځیانو غالبه شوې لکه چې په صورت البقره کې په ښکاره ډول ذکر دي همدا لامل چې کله به په رسول الله صلی الله وسلم او مؤمنانو کوم دښمن راغی یا به یې محاصره کړل او یا به د مشرکینو سره د جنګ صفونه ګډوډ شول نو رسول الله وسلم به تر ټول لومړی دعا ته پورته کېده همدا شان به صحابو کرامو رضي الله عنهم او تابعینو رحمهم الله هم په خپلو جګړو کښې یوازې خپل رب ته مخه کوله په هغه به یې توکل کاوه د هغه په وړاندې به یې سر ټیټاوه هغه ته به یې زاري کوله او د خپل تدبیر او قوت نه به د الله تعالی تدبیر او قوت ته بېزاره کېدل بیا به وخت تېر نه و چې الله تعالی به د هغوی پښې مضبوطولې په هغوی به یې ارام را نازلوه او د هغوی دښمن به یې شرماوه په زړه کښې به یې ورته رعب اچاوه او ماتې خوړونکی به یې ستناوه ته دې جلیلالقدر صحابي نعمان رضي الله ته وګوره، عمر بن خطاب رضي الله هغه د یو لښکر په مشرۍ د فارسیانو د جنګ لپاره په کال یوویشتم هجري کښې ولېږه. د فارسیانو یو سل پنځوس زره لښکر یې د مسلمانانو مقابلې ته راووتلې او دواړه لښکر یې د نهاوند په سیمه کښې سره مخ شوې. نعمان رضي الله عنه د هغه ساعت انتظار کاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دښمن د ملاقات لپاره خوښاوه چې هغه د لمر د زوال وخت دی. کله چې وخت را نږدې شو، نو په خپل اس سپور شو او په خپل لښکر کښې وګرځېد. د هر بېرغ خوا ته ورغی او هغوی ته یې واعظ، هڅونه او د کامیابۍ وعدې ورکړې. هغه خلکو ته وویل، زه درې ځله الله اکبر وایم، کله چې مې درېیم ځل الله اکبر کړ، نو تاسې به برید پیل کوئ. دوی دغه دعا وویله، یا الله! خپل دین مضبوط کړه، د خپلو بندګانو سره مرسته وکړه او نعمان د دې ورځې لومړی شهید کړه. یا الله زه ستا نه سوال کوم چې زما سترګې په داسې فتح یخې کړه چې د اسلام عزت په کي وي او ځان ته مې شهید در واخله نو خلق ووژنه نو د هغه په دعا یې امین ووایه ته خبر چې بیا انجام څه شو وروسته له هغې چې سخت جنګ او نښتې رامنځته شوې فارسیانو شکست وخوړ او زوال او د شپې د تیارې په منځ کې ترې دومره خلک ووژل شول چې د جنګ په خاوره به خلک او څاروي خوښېدل کله چې الله تعالی د نعمان رضی الله عنه سترګې د مسلمانانو په فتح او د مشرکینو په ماتې یخې کړې نو الله تعالی هغه ته د جګړې په وروستیو شېبو کښې شهادت ور په نصیب کړ او دعا یې ورله قبوله کړه الکامل فی التاریخ لابن اسیر که موږ د سلفو صالحینو تاریخ ولټوو دا وګورو چې څنګه به هغوی په خپلو جنګونو کې د دعا وسله کاروله او څنګه به د هغوی په کامیابیو کې د دعا ډېر لوی اثر و نو د ویلو وخت به را سره کم شي د دغه شان روښانه انځورونو څخه یو دا هم دی چې د مسلمانانو لوی سرلښکر او فاتح بن مسلم الباهلي رحمه الله به په غزواتو او فتوحاتو کې له ځان سره علما فقها او عابدان ملګري کول او د هغوی په دعا به یې د الله تعالی نه مرسته غوښتله ګوته یې اسمان ته پورته کړې او د خپل رب نه د دښمن پر خلاف مرسته غواړي نو قتیبه بن مسلم خپله مشهوره وینا وکړه چې دغه ګوته ما ته د سل زره تورو او تکړه ځوانانو څخه ډېره خوښه ده بن مسلم دغه خبره ځکه کوله چې هغه د دعا د وسلې په فضیلت او اهمیت پوهېده ځکه چې همداسې وشول کله چې د مشرکو ترکانو له پوځ سره مخ شول او جنګ پیل شو نو الله تعالی ورته فتح ورکړه ترکان یې مات کړل سیمې یې ترې ونیولې ګڼ شمېر خلک پرې ووژل شول ډېر یې ترې بندیان کړل او ډېر زیات مالونه یې ترې غنیمت کړل البدایه والنهایه د بل فاتح سیرت ته چې وګورو هم به ورته ښه ښکار شي د زړور سالار د خراسان د والي عبدالله القصري رحمه الله واقعه په کال یو سل نولس هجري که د ترکانو سره په یوه سخته جګړه کښې ښکېل شو. خپل لښکر ته یې د سهار د لمانځه امامتي ورکړه او بیا خطبې ته جګ شو، ویې ویل، د الله تعالی دښمن حارث کوم چې د هشام بن عبدالملک په زمانه کښې د بني امیه د اطاعت څخه وتلی و، خپل طاغوت د ترکانو خاقان را غوښتی تر څو د الله تعالی زه سجدې ته ښکته کېدونکی یم او په ځمکه خپل تندی اېښېدونکی یم، نو تاسې هم دعا وکړئ، سر په سجده شئ او په دعا کې به ډېر اخلاص نه کار واخلئ. مجاهدینو هم دغه شان وکړل، هغوی له سجدې سرونه را پورته کړل او په فتحه کې یې هېڅ شک نه و. له هغه ځایه د ترکي مشرکینو د جنګ لپاره روان شول، کله چې د خراسان د بلخ سیمې ته ورسېدل، نو خلکو ته یې په خپله امامتۍ کې دوه رکعته وکړل، لږ یې اوږده کړل، بیا یې خلکو ته غږ وکړ چې دعا وغواړئ، په اوږده دعا یې وکړه، له خپل رب څخه یې مرسته وغوښته او خلکو به د هغه په دعا امین وایه، بیا یې درې ځل وویل، د کعبې په رب مې قسم چې ستاسې سره مرسته وشوه ان شاء الله. کله چې مشرکین او مرتدین ته ور ورسېدل، حارث او خاقان ماتې وخوړه، ترکان په سیمه کې خواره واره شول، هېڅ څه ته یې نه کتل، مسلمانان ورپسې شول، چې په چا به یې لاس بر شو واژه به یې، تر دې چې د هغوی مالونو ته ورسېدل نو د یو لک پېنځه پنځوس زرو نه زیاتې ګډې وزې یې ترې راوستې. تاریخي طبري دغه زموږ د سلف صالحینو او دیني مشرانو تاریخ پېلوځي دي او موږ ترې دا فایده اخلو چې دعا په دښمن د کامیابۍ مو له مهمو اسبابو څخه یو سبب دی خو دا هغه مهال چې کله په کې د قبولتیا اسباب پوره او موانع ختم شي د دعا د قبلېدو له مهمو شرطونو څخه بعضې په لاندې ډول دي، په دعا کښې واحد احد ذات ته اخلاص، دویم، په دعا او د دعا په طريقه کښې د رسول الله صلی الله عليه وسلم تابعداري کول او په دعا کښې له بدعتونو څخه ځان ساتل، درېيم، په پوره باور او عزم سره دعا کول ځکه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي، ژباړه، کله چې په تاسې کښې کوم يو تن دعا کوي نو ښه په عزم سره دې دعا وکړي او داسې دعا دې نه وايي، اې الله که ستا خوښه وي نو ما ته يې راکړه. او په ځان کښې خشوع پيدا کول الله تعالی فرمائی انهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین الانبیاء نویم آیات ژباړه دوی په نېکیو کښې بیړه کوله او مونږ به یې د امید او وېرې په حالت کښې رابللو او دوی مونږ ته خشوع کوونکي وو په همدې ډول د دعا یو شمېر اداب او مستحبات هم دي چې دعا قبلېدو ته نږدې کوي، د هغې نه یو شمېر په لاندې ډول دي، اول، سوال کوونکی باید په اودس کښې وي، قبلې ته یې مخ وي او د دعا لپاره لاس پورته کړي، دویم، باید دعا کوونکی د دعا نه مخکې د الله تعالی حمد او ثنا بیان کړي او بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ووایي، درېیم، د دعا نه مخکې یو نېک عمل وکړي، څلورم، په خپله دعا کښې په الله تعالی ټینګار وکړي، درې یا زیات ځلې تکرار کړي او وژاړي پنځم که چېرته دعا کوونکی ځان ته وي نو باید په غلي اواز یې ووایي هر چې امام دی نو هغه به یې ځکه په لوړ غږ وایي چې وروسته خلک ورپسې امین وایي شپږم د هغه وخت تلاش کول چې دعا په کې ښه قبلېږي لکه د شپې درېیمه او وروستۍ برخه له فرض لمانځه نه وروسته د اذان او اقامت تر منځ د باران د را ښکته کېدو پر مهال کله چې پوځونه د الله تعالی په لار کښې روان شي کله چې مخامخ شي د جمعې د ورځې وروستی ساعت په سجده کښې د چرګ بانګ د اورېدو په وخت د روژه ماتې په وخت کښې او په سفر او داسې نورو وختونو کښې خو د دې تر څنګ به د هغه څه نه هم ځان ساتي چې هغه دعا له قبلېدو څخه منع کوي چې له هغه شیانو څخه څه په لاندې ډول دي، اول، له غیرالله نه دعا کول یا د مړو او غیر حاضرو نه شفاعت غوښتل، ځکه دا شرک اکبر دی او انسان له ملت څخه وباسي. دویم، الله تعالی ته بدعي دعاګانې په وسیله کې وړاندې کول، لکه د الله تعالی نه د نبي علیه صلات وسلام په جاه دعا غوښتل، لکه داسې ویل، یا الله زه ستا نه د ستا د نبي په جاه او مرتبه دعا کوم. درېیم، د الله تعالی رحمت را تنګول لکه چې په دعا کښې داسې ووايي. یا الله په فلاني رحم وکړې، فلاني ته مغفرت وکړې او فلاني باندې رحم او فلاني ته مغفرت ونه کړ. څلورم د ګناه او صله رحمۍ غوڅولو دعا کول. پېنځم د ګناه کول په ځانګړې توګه د غلا او سود مال خوړل. شراب څښل او نشه کول ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. یو سړی به اوږده سفرونه کوي، سر به یې ببر وي، اسمان ته به لاس پورته کوي، ای ربه! ای ربه! خو د هغه خوراک به حرام وي، څښاک به یې حرام وي، جامې به یې حرامې وي او په حرامو به را لوی شوی وي، نو څنګه به د داسې سړي لپاره دعا قبوله شي؟ رواه مسلم. شپږم، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس د هغه په لاس کې دی، تاسې به خامخا په نېکیو امر کوئ او له بدیو څخه به منع کوئ او که نه نو الله تعالی به په تاسې داسې عذاب مسلط کړي چې بیا به دعاګانې کوئ خو دعاګانې به مو نه قبلېږي همداشان دعا کوونکي ته په کار دی چې د دعا له مکروهاتو څخه هم ځان وساتي لکه په ډېر لوړ غږ دعا کول د عایشې رضي الله عنها څخه روایت دی چې وایي دغه ایات چې فرمایي ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها د دعا په اړه نازل شوی دی متفق علیه په دعا کې تکلف کول لکه د سجې مرتب الفاظ راول چې عام خلک پرې نه پوهېږي اګر چې په دعا کې فضاعت غوره بلل کېږي لیکن له عادي حالت نه وتل بیا بد ګڼل کېږي ځکه په دې سره خشوع له زړه نه وځي او زړونه په بل څه مشغولېږي د دعا کوونکي داسې دعا کول چې د هغې غوښتل مناسب نه وي لکه الله تعالی نه داسې دعا غوښتل چې ما په دې دنیا کښې همېشه پاتې کړه نو ای د اسلامي دولت مجاهدینو ای د اسلامي دولت امیرانو ای د اسلامي دولت اتباعو ای د اسلامي دولت مرستندویانو د الله تعالی نه دعا وکړئ چې ستاسې له خلافت سره مرسته وکړي او د دې زمانې جالب امریکا او د هغې لښکرو ته ماتې ورکړي الله تعالی به ستاسې دعا قبلوي هغه خو عاصم شرط نه دي بل دا چې اسلامي شورا کومه ده هغه په هغه حکم کېږي هغه قرآن او حدیث کښې صریح نه وي ښه کوم شي په باره کښې قرآن او حدیث کښې صراحت وي د کوم حکم په باره کښې قرآن او حدیث کښې صراحت وي د هغه کولو نه کولو باندې مشورې کول کفر دی الله عز وجل فرمایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم چې کله الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم یوه فیصله وکړي یو حکم وکړي نو یو مؤمن سړي و مؤمنې ښځې دپاره دا خبره جایزه نه ده هغه بیا هغه لره بیا څه اختیار یعنې هغه بیا خپل اختیار استعمال کړي ښه او جمهوریت کښې یو حکم به د الله او د رسول صلی وسلم طرف نه بلکل واضح ثابت وي، چي په وجود جمهوریت کښې په هغه مشوره کېږي چي یاره دا نفذ کړو که نه؟ سره د دې چي تا ته دا حق سره حاصل نه وی چي ته د دې نه نفذ کولو اختیار ولرې، دا اختیار د تا ختم دی، ځکه چي الله او رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه حکم صریح دی که نه؟ بیا چي کله د وو او د نه فیصله کوي نو په اکثریت یې کوي، پارلمان کښې چي کوم د پارلمان ناست وي، وکیلان ناست وي، بس هغو اکثریت که وو طرف ته شو، هان طرف ته شو که نه طرف ته شول بس مغه وي، نو که دا هان وي بیا. درنو اورېدونکو دا و زمونږ د نن شپې نشرات هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي سبا مازدیګر څلور بجې چې د دری نشراتو او پنځه نیمې بجې ماښام د پښتو نشراتو لپاره ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږو په لۍ سختن تعالی مو سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته